لکه نقیب الله اغا رالېږلی پوښتنه کوي وایي که د یو سړي څخه ډېر لمونځونه قضا شوي وي او وروسته دا وغواړي چې دا لمونځونه بېرته راوګرځوي وایي طریقه به یې څه ډول وي حضراتو طریقه دغه دی چې نوافل پرېږدي او د نفلو پر ځای باندې نیت د قضایي لمانځه کوي او اوس نو ستاسو په شل کاله لمونځونه قضا شوي دي نو په شواروز کې دې لس لمونځه د لاسه کېده پنځه دې کېده شل لمونځه په یوه ورځ باندې مسوه اول دوه رکاته فرض د سهار یا آخر دوه رکاته فرض د سهار اول یا آخر ورسره یادوي په زړه بس دا به وکړي دا به د غرنګ اول ماپشن یا آخر ماپشن څلور رکعته فرض به راوګرځوي ګرده ډک وک دا د غره د مازګر نو حضراتو په دغه طریقه باندې هغه قضایي لمونځونه دا ټول راګرځي خو مطلب که سړی زده کندنې شروع شي زموږ کتابونه د فقاهت هم راوړي او علم اصول هم راوړي خصوصا نور الانوار راوړي دا مسئله چې یو سړی زکندن یې شروع سي زر لمونځ د ده په ذمه پاته دي الان هم دی مکلف دي حضرات اوس خو نه قادر پر ادا دی نه پر قضا د ادا دپاره وخت تېر سوی دي د قضا دپاره د ده زکندن شروع دی دا دی مړ کېږي نو دی څنګه قدرت لري وان په اصل سر کې درلود حضراتو هلته یې ولې دا دغه تأخیر کړی دي ولې دا لمونځونه قضا کړي دي ولې په هغه وخت کې غفلت کړی دي په هغه قدرت سابقه چې د درلود په خواغې قدرت په هغه باندې مأخوذ دی گرفتار دی مکلف دی په زکندن کې دغه پر جما هغه ټول لمونځونه پاتې دي بیا نو حضراتو که منقیدات یا طریقه دا ده تاسو به خپل وسعت کوئ و دا قریبانو ته چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله زما لمونځونه پاتې سوي دي روژې مې خوړلې دي دا که چیرې ستا مال وم ستا د ماله به هغه قریب راولاړ شي هغه فدیه به و مساکینو ته ورکړي نو که مو قضایي لمونځونه راوګرځول هم مو غاړې خلاصېږي او که مو د مرګ په وخت کې بیا وسط وکړي دا هم ستاسو غاړې خلاصېږي او که منه را وګرځول او وسط مو ونه کړي دا نو سړی د هغه څه ناپاکه قبر ته ورسي نو دا د الله جل جلاله خپله رضا ده پر مشیت کوي فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء والسلام